او مرکزی مسائل پکې سلور بیانې دا تحریمات الله تحریمات العباد نذور الله او نذور العباد شپږم باب د آیت نمبر 41 نه دی شپږم باب د آیت نمبر 41 نا تر د آیت نمبر 50 پورې دی پدې کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده او په دې باب کې د يهوديانو او د منافقینو مذمت بیانېږي د دې رکو په شان نزول کې مفسرین ذکر کوي یو واقعا متعلق د زنا او دویم متعلق د قتل سره د خیبر دو شادی شد دا کسانو زنا کړي وا په تورات کې داغي حکم رجمو خو غي الت دا حکم پر خود یو بلکې د دې په ځای اغي داسې کسانو ته به مخ تور کو دی نبی علیہ السلام ته فیصله راوړل شروع کړ چې موږ دا فیصله پیغمبر ته وړل غواړو نو د مدینه منورې چې کوم يهودو منافقینم پکې وو اغیه اولیګل ورته دا هدایت جاری کو کدی پیغمبر د توې چې دې کې سزا رجم دی نو تاسو دا خبره هم وایي نو الړی دا خدا سوا خودی مخ کې نه پوي ک تاسو ته پیغمبر ویل چې پدې کې بدادا سزای نو دا به تاسو نه منئ داسې زمو خلک څنګه کوي الکه ته مولوی صاحب نه تاسو کا استفتار او واړه نو که جواب ستا په پیدا کې نو بیا په پکو کې که چېرې ستا په کې پیدا وا نو بیا به دې بل طرف ته مو چې وی را میدان ته شي او کنه څه پکیو داسې پیدا پکې استا نو نو خبره به پرې دی دلته کې د هغه تذکرہ کوي یا بازی وی چې په بنو قریظه کې د بنو نذیر یو تن وجلو د بنو قریظه یو تن دی د بنو نذیر یو تن وجلو دی بنو نذیرو د قصاص او د دیت مطالبه وکا نو دی بنو قریظه او د نبی رسول الله خواته څخه کسانو لګل ورته وی کی چری پیسلې زمون په حق کې وکا نو صحیح ده کني می منه دا دو واقعات مفسرین ذکر کړي او دې سره نبی رسول سلام ته تسلیم ور کړي یا ایها الرسول اے پیغمبرام لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر د دې خلکو دا کوپر کې تلوار د تا غمجن نه کیخه په دې مغم جن کیږي یا ایها الرسول اے پیغمبر علی السلام لا يحزنک الذین غمجن دین کی تعالی هغه کسان یسارعون فی الكفر دا منافقین یادی چې دی تلوار کوي په کار د کفر کې من الذین د هغه کسانو نام قالو چې دی ویلا آمنا مونږ ایمان راوړلې بافواههم پخلو دی باندې دې سره پخلي خبره کوله چې مونږ ایمان راوړلې ومن الناس من یقول آمنا کی چې زموږ استادان معنا کوي په داسې او سره ولګي بعضی د خلکو نه هغه دي چې موږ ایمان راوړلې په خلو نو غخلو ټکي خو سره نه ذکر شوی هغه دلته ذکر شوی ولم تؤمن قلوبهم وما هم بمؤمنين دینری مؤمنان د زړه ګور دلته کې ذکر او ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين حادو او دا هغه کسانو نه چې يهوديان دي یا د يهوديانو کشرانو باندې بر ناکاره مليانو د پاره جاسوسي کولا لم یاتوکا چې کم خلق تا خوا ته نه دی راغلی دا چې کم راغلی دا به تور جاسوس راغلی دا سی ای ډی راغلی دا یحرفون الکلمه دی به تحریف کوي دی تحریف کوي اوس د خیبر يهود خنو راغلي دغه مجلس ته سماعون لقوم اخرین دی بل قوم د پاره غوږ کی خودون کی دی چې هغه يهوديان د خیبر دي لم یاتوک چې ساخوا تن دی راغلي اولائک الذین لا کسان دی لم یرید الله نو غواړي الله دا دون پلیت قوم دی کنه دی پاکول الله نو غواړي اولائک الذین دا کسان دی لم یرید الله چې نو غواړي الله دی درکیان دی د حرامو حرامو پسې ګرځي ښا او اکلو نوې اکال اکال ډیر خورون کی بس ډیر بس ته ګیډه ته کار ویلې دي مقصد یې سره تش خوراک نو بس حرام حلال پکې نه کی حرام پسې ګرځي اکالون لسخته درکیان دي د حرامو په دې وجه زموږ شریعت د حرامو نه منع کړی دا هر شریعت د حرامو نه منع کړی دا د چاګیډه کې چې حرام پراتی عبادت نه قبلي په دې وجه امام سرخسی رحمت الله علیه د یو عالم تیر شوی او دې د وخت ظالم بادشاہ جیل تا چولیو او هغه جیل څنګه و یو اوچ او شال کویو ایت اخکتا و پای کی باو پابندی و پجدی بر اوبا سے نا سو کال پاگی کی و سور دینا بیا به شاگردان راتله دا کوی نه مګیر چا پیر ناس تو غو ته الته درس کولو او هغه چې کوم درس کړي هغه بیا مرتب شو تقریبا په شلو جلدونو کې مبسوط مبسوط کتاب امام سرخسی رحمت الله علیه نو هغه خپل کتاب کې مبسوط کې یو باب قائم کړی دی باب الکسب تبه د حرامو نه څنګه بچ کیږي ته لګ ډیر کسب کوا لګ ډیر نو بیا د یو یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم قسم ذکر کیا چې داوود علیہ السلام کان نجارا نو علیہ السلام نجارا نو علیہ السلام ترکانی کولا وګوره ادریس علیہ السلام شو نو کان خیاتا اغا ټیلری کولا ایو یو ذکر کوي دیم په کې ذکر کړی چې او پیر نبی علیہ السلام صاد ابن معاذ سره لاس ملاو کو د صاد بن معاذ دا لاس چې دا سم کلک وخا نبی علیہ السلام ورته وی لکه دا لاس ډیر سخت نه دی نو یغه ته وی دا الله رسول په دې مهنت مزدوری کوم کړه نو نبی علیہ السلام ته الله خپل کړه چې زبردست منم دی نو دارنګي داوود علی السلام زغری جوړولې زکریا علی السلام اغم ترکانی کولا او وی د اتمه صدې پورې بعد یو مولا مسله چا نه منله فتوا به نه قبلې دا تر سوچ بداغه سره خپل کسب نو لیکل شوی ښا چې پلان کی مفتی چمیاری کوون کې دی پلان کی مفتی دوبی دی پلان کی مفتی حلوایی دی الوا خرڅی چې دا به سره نو دا مسله باندې منل کېده جساس دی خصاف دی په دې وجہ د دیوبند چې مسعود فارغې ده نو هغه ته به یو دا حکمت خولو اخر کې چې تلل چې سردارو دولمل کې ته جوړول شي تیبو او حکمت تاسو کو وګورئ دا په خوا چې څونه دیوبند مشران علما راغلي کړه نو هغه په طب باندې پوهه د حکیمان به مو سره علما به حکیمان مو نو یو به وته طب خو یو به ول درځي توپ خو او یو به وته صابون سازي خو له صابون بسنګ جوړي باوسم زمو شیخ سے پرون اعلان وکړ چې وای درې میاشتې کې به مونږ دلته په خپل مرکز کې یا زیب ولا مقرره و نو الته بسنا سمرګرو ته روزګار دای طریقې کار مو تخریب دا یو خبره ده د حرامو نه ور باندې بچي اکالون للسخطا دی درکیان دی د حرامو حرامو پسې لګیدلی یا سخط سوخ چې دی د دې معنی دا بیخکندی وی خستل او حرام چې دی نو دا د برکت هغه بی ختمي ښه علما بیا ذکر کوي حرام دا غي نمونه ذکر کوي اجرت الکهانت ته کهانت کې پدی باندې شکرانه علي په لور خور باندې پیسې غسل دا حرام دي ته لور خور خرڅه دا پیسې ناروا دي درن کتا لور خور چا تر پنیکا ورکا او ته بیا بلا ملمانه را غونډې او الګ کوټه شا بتا سو بولو تلوجي پخاوي دام حرامي دي وعندهم التوراۃ دی سره تورات او پدې کې حکم د الله نو بیا یتولونا دی وړې د رستو د دینا وما اولئک بالمؤمنین نری دا کسان ایمان والا ان انزلنا التوراۃ یقینا موږ نازل کړو تورات پدې کې هدایت ورناوه دا پیغمبران د الله د حکم تابع وو للذین اغا کسانو تا حادو چې يهوديانو والربانيون او خدای خلقو والاحبار او مليان علماء دا ولي بمستحفظو د دې وجنا چې الله د دین حفاظت غوښته د دې وجنا چې الله تبارک وتعالى دې ذمہ دار ګرځولي و بمستحفظو د دې وجنا چې الله د دینه حفاظت غوښته او من کتاب الله د کتاب د الله د مخکنو کتابونو نگرانی او ذمہ داری د هغه وخت مليانو پیرانو تور کړو او د دې قران کریم د حفاظت ذمہ داری الله په خپل اغسته ده بمستحفظو من کتاب الله وکانو او دیو په دی باندې شهدا اپوا شهدا نگرانان علما تراو کې قران اورې پای پیسې اخلي دا ناروا دي د مړو د ایصال ثواب د پاره قران اورې او پای خورک کا کم کېره ختم وړر خولي ختم کړو بس یو دی پاره په کیوې وړر خولي وخی ریږي پخ کړې وي خوراک کا پدې مکوا ولا تشترو بیااتی ثمنن قلیلا دا موږ سره بچګړې په دې مسلو وي خا خلک وي تاسو سره ډېرو خلکو نه لګي کنه عوام ټول موږ سره لګي د بازي هغه چې دا غم کور دا روجي مونږ ډېرې خوخي یا تراو کې قران او ری پای باندې پیسې اخلي نو هغه به زمونږ خلک پس متنفر متنفر کول چاته وی دوا نه مني چاته وی دی خیرات نه مني چاته وی دا نه مني دا نه مني وی ارس مني خو خېټه ستا نه مني ارس مني خو خېټه ستا نه مني چې په حرام ډکه ولا تشترو بیااتی سمنن قلیلا ومن لم يحكم بما انزل الله چا چې فیصله اونکا په هغه څه چې الله دی را لېګلی فاولائک هم الکافرون دا دي کافران چې څوک د الله په کتاب د الله په قانون فیصله نه کوي الله وی دا کافران دي او ته تی اوس غاخ وباسي که چې د دویم تی وته بیا به تا هم دویم وباسي نو فمن تصدق بی چا چې صدقه وکړه په دې سره چې ما معاف کړې بس ما نه غاخ هیڅ یو تا نه غاخ نو وباسه په هو کفاره له نو دا به کفاره یا د دې لپاره چا چې معافي وکړه ومن لم يحكم بما انزل الله چا چې فیصله اونکا په هغه څه چې الله دی را لېګلی نو دا دي ظالمان نور پسې تاسو وګوره آیت نمبر 47 ال تاخر کې وایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولائک هم الفاسقون دا فاسقان دي یو ځای وی دا کافران دي او یو ځای وای دا ظالمان دي یو ځای وای دا سری نو دا حکم په جدا جدا ولګیدو نو ډیر خلک پاسکان می ظالمان می خو کافران خو نه کرا نو دا به کافر بې که ظالم بې که فاسق بې نو په دې خبره ځان پوي کې یو معصیت په طریقه د انکار دی ته د الله قانون نه منې او انکارم ته کې جزا نه منې دا سړی کافر دی څنګه معصیت په طریقه د انکار نه دا کو پر دی ته معصیت کې د حد نه تجاوز پکې کې د حد نه تجاوز کې منی خو هغه فیصله دی پیونه کا نو دا سړی فاسق دی او دا دریم دا دغه ظالم دی او دا دریم چې د سسته د وجنا اخوا فیصله نه کوي دا فاسق دی نو یو انکار دی د الله د حکم نه عملا او اعتقادا نو دا کفر دی او دویم حکم منی هو غاړه وتکیه نه خو دا غاړه ته نوځي دا ظالم دی په کتاب فیصله ونکینو دا فاسق دی که په اول ځل ذکر وکړو دا کافران دي ځکه الته ایمانیات مراد دی من لم يحكم دې د ایمانیاتو نه انکار کوي نو مقابل د ایمان کفر دی دویم آیت کې قانون د عدل قصاص دی نو دا غي ته غاړه کې نه خودا نو دا ظالم دی او د دریم کې صفت د تقوا داغه مقابل فسق دی نو معصیت یعنی نافرمانی یو حکم نه منل دا پدری قسم باندې شو یو په طریقه د انکار هغه کفر شو یو په طریقه د اعتدا هغه ظلم شو او بل په طریقه د نقصان هغه فسق شو وکفینا او پر لپسی مونږ را لګلیو علا آثارهم په نقش قدم د دیوان دی من التورات د تورات نه دی کی هدایت او نصیحت او د پاره د متقیانو وليحكم او دې د پاره چې فیصله دیو کی دا انجیل والا په هغه څو چې الله دی را لګلی ومن لم يحكم بما انزل الله او چا چې فیصله ونکا په هغه څو چې الله دی را لګلی فاولائک هم الفاسقون نو دا دی فاسقان ومنها جاء او واضح لار ولو شاء الله کچره غفتی الله حضور ایمان لجعلکم نخامخا گرزولی بوی تاسو امت یو لیکن په تاسو الله امتحان کوي په هغه سکه چې درکړي دي تاسو ته نو فاستبقوا الخيرات روان دیواله کوي په کار د نیکو کې ولا تتبع اهواهم تابعداري مکه و د خواهشاتو د دی وحذرهم ځان سات د دینا اي يبتنوکا چې وان لای تعالی را د بازي اغه نه چې الله دی را لګلی تا تا فاین تولوا کدی مخواړولو فعلم نو تپوشا یقینا کاپه کې اغه سیر تر غونډوي چې الله پر دې رات کې په خپل کتاب کې په کثیر باندې الله رات کوي ښا وان كثيرا من الناس لفاسقون د یعقوب علی السلام څو زامنو دول زامن یو کنه د لاسو مشوره وکا چې یوسف کوی ته ورځو نو غډیرو مشوره وکړه دا کار خو الګ دې خو ډیرو او خو کم نو ته دا ډیرو مرګ کیږي چې ظلم بکې بیا سره وان كثيرا من الناس لفاسقون یقینا ډیر د خلکو نام لفاسقون فرمان دي اف حکم الجاهلیت یبغون آیا دی فیصله د جاهلیت والو لټي پاکثریت فیصله کوي اکثریت نه پويږي اف حکم الجاهلیه آیا فیصله د جاهلیت دی لټي ایکم دا دتو کنه چې مالدار سړی به ګناو کا ورګلې کتاب وته ګورو مسله وته معلومه وو ته طریقې سره به تخفیف وو ته کول مالدار سړی تا یاره بس دا لګي لګي پیسې مې دې داخله کړ بس کار به دیوشي اته غریب به ویلا سخت کې جوې سزا ورکوي غریبو در جاهلیت فیصله وا اف حکم الجاهلیت یبغون زکا هغه شاعر ویا نشد ای ملک از افرنگ آزاد دا ملک د انګريز نه نه آزادي زما په خیال خپل پاکستان شاعر دی او وایي ها نشد نشد ای ملک از افرنگ آزاد هنوز ایجا چو قانون افرنگ چې ترسو پکې د پیرنګي پیسې چلیږي کنه د ملک بدق شانته ګولر نشد ای ملک از افرنگ آزاد څنګه خان شعر له نشد ای ملک از افرنگ آزاد حنود اوسه پوری حنود معنا اوسه پوری ایجا چو قانون افرنگ تر سو پورې چې په دې کې د پیرنګي قانون چلیږي کنه افا حکم الجاهلیت یبون آیا دی قانون فیصله د جاهلیت والا لټیا ومن احسن من الله حکما یا ایها الذین آمنو الله اکبر د جمعې په خطبه کې تقریبا دا د 98 99 خبره ده 98 99 کې په مدینه منوره کې په مسجد نبوي کې شیخ حذیفی د جمعې په خطبه کې دا آیتونه ویلو چې سړی څنګه موزه کو کنه بیا سړی غیب بیا نو حال تکي آیو کړو دا چې ظالمان خلک په دنیا کې موجود دي بیا ډیر موده بعد رها کو خو جرم داو چې دې ډیر په سر سره وي یا ایها الذین آمنو اے مومنانو يهوديانو عیسایانو سره دوستې مکوي دا خو الله وي او ته الله نه مني ظالما یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذو تاسو منی سے یهودیان او پیرنګیان په دوستې سره دې سره به دوستی نه کوي زمونږ د ملک والا مو سره لکه دوستی ده ځکه د اینه بغیر څه کوي نه او دا رنګي بیا حیران سړی پدیشي چې د سعودي عرب د بادشاہ خو سم جانان دی ښا امریکا یې سم جانان دی ګوره د هغې د اسلحو نمایش په عربو کې کوي په ریاض کې او خپل علاقو کې چې کم اسلحه امریکای او اسرائیل او دغه يهود جوړي او اګه اسلحه د هغه مظلومانو خلاف استعمالي دلته کې دی راغی څه کوي نمایش کوي څونه غټ ظلم دی خدا زمون ایمان دی په قیامت خلک وی پته به پلویلا اور لګی کنه زمون د پاره تسلی سامان مالک یوم الدین رز د قیامت راتلو والا دا دلته ډېری سړی چغي وی چې وتی دین سبا کې چغي دی وی کنه یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء اګور دونه عجیب مخلوق دی چې تور په سونه دلته په درس کې په میډیا خبرې کې کنا دا چې په بار ملکونو کې کوم دنیا ګوري نو دلته هم تا ته پړ غونتا وې سم شګوري سم څنګه نیولې تا دا درس بیا بیخي ختمې دا باندې نشر کیږي بیا چې اے مؤمنانو خبردار يهوديانو سره دوستي لاس ورنکې الکه موږ سره دوستی نه کوو الکه سټایل داغي کې پیخي داغي کې پخادو کې داغي غو سټایلونه کې دغه دوستی نه کنه د هغه يهودو د هغه غیر مسلم خلکو د هغه سرستا په میډیا باندې دوستانی دي دای پروګرامونه ته لایک کې هغه خوخه دغه دوستی نشو یا ایها الذین آمنو اے مومنانو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء منی سے یهودیان او پیرنګیان دوستان باز دینا دوستان د بازو دی و من یتولهم چام چې دی سره دوستی وکا منکم تاسو نه دل الله توفیق نه ورکړي بیا دې بدغه شان ظالمی بیا ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله هدایت نکي قوم ظالمانو ته فتر الذين ور دلته د يهودو متعلق الله فرمایي فتر الذين تبوين اکسان چې پړونو کې مرض دی هغه مرض سره دک خلکو سره دوستی خو خراب بس فتر الذين في قلوبهم مرض ته به ویني هغه کسان چې پړونو کې مرز دی یو سارعون تلوار کې دای په دوسته کې یقولون وای کته وته دې سره دوستی مکوا نخشا مونږ یریګو اسنا چې ورسی مونږ ته مصیبتونه کوم دې خلکو سره دوستی نکوا زمونږ اقتصادیات به خراب شي او زمونږ درآمدات برآمدات به خراب شي او دا دوستانه تعلق به سره ساتي کنه مخکې میا الذین آمنو اپس په امزل یا ایها الذین آمنو اے مومنانو من یرتد منکم عن دینه سو کم چې وړي د تاسو نه د خپل دین نه دې صرف ځان ته نقصان ورکړي دې چاته نقصان نشي ورکولې چې کم یو تن د دین نه وړي دا د قران او سنت نه وړي دا دې تا ته نقصان نشي درکولې کله کله ور باندې سره ډېر سخت پشي کنه یره ډېر خبر ګره او ډېر خو کولې आवाज او ډېر خو تقریرونه او ډېر خو دا ولې یار دا چې ګمراه شه نو الله مؤمنانو ته وی دا تسلیم ده اس پروا مکه الله بنور را وړي الله بنور را پیدا کی او خک لک بی او خک مضبوط بی یا ایو الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه اے مومنانو من جو بھی ہو قرآن قرآن دے چا سره لګاوه مج پلان کې پلان کې پلان کې قران یو عام خبر کوي سوکم چې وړلې دا منکم تاسو نه د دین اسلام نه نو دې نقصان نه رسي مگر خپل ځان ته او تپروا مکوا فسوف یات الله بقوم زرد چراب ولی الله داس یو قوم یحبهم ويحبونه یو الله به وسره مینا کوي او دی به الله سره مینا کوي الله به ډېر ښه صفات والا خلق راولي ازلتن علی المؤمنین نرمی به کوي په مؤمنانو سختی به کوي په کافرانو داسې مرګري به الله درکي او داسې مرګري به الله درکي یو جاهدون فی سبیل الله چې jihad به کوي په لار د الله کې ولا یخافون لومت لائم په دې خوشاله کې چې د دین په کار کې لګېدلې کته وړې دین او تبر رخصي الله به نور را پیدا کی ولا يخافون لومت لائم ولا يخافون او داسې مرګري به الله درکې نه به یریږي د ملامت یا د ملامت کوون کینا که خلک ملامت کوي هم کنه په دې د دې پروا به نه الله اکبر لا يخافون لومت زکه بعضی مرګری یو چې خلک ملامت کین دي د دین یریږي یار بیا خلک داول خلک بداول خلک بداول ولا يخافون لومت لائم الله اکبر کبیره ذالک فضل الله یوتیه من یشاء دا فضل د الله دی ورکیه چاله چوغواړي والله واسع الله پر اخر اوستون کې دی علیم پو پارسا انما ولیکم الله الکه مرګری رانه لاړ کافران شو باغیان شو مخه پکېګه دی پسې انما وليكم الله یقینا تاسو دوست دی الله تاسو دوست دی الله رسول د الله او مؤمنان او مؤمنان هغه کسان دي یقیمون الصلاۃ چې دی پابندی کوي د مانځه ور کوي زکات او دی رکوع کوونکې دي او من يتول الله ورسولا چا چې دوستیو ک الله سرا رسول د الله سرا د مؤمنانو سرا دا د الله ډله ده او فإن حزب الله هم الغالبون یقینا ډله د الله هم دا به زور ورا یا ایو الذین آمنو مخکې څه ذکر کړو يهودو سره دوستانه مکوي پیرنګيانو سره دوستانه مکوي او کتان مرګري اغي ته اوړي نو اوړي دي الله به نور را پیدا کی اوس مؤمنانو ته ویو چې ګوري دا خلق دی سره بالکل دوستی نه کوي او دا غي د لپاره اسباب ذکر کوي چې دا دوستی به اولی د يهودو د پیرنګیانو سره نه کوي یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذوا الذين منی سے هغه کسان چې ګرځولې دي دین ستاسو پټو کو ستاسو دین پورې چې ټوکی کوي کنه او ستاسو دین سره چې لبي کوي نو دی سره تاسو دوستی مکوي اولیاء مقول به ال ذکر کو تفسیری مظهری کی قاضی ته رحمت الله علیه ذکر کوي په مدینه کې یو نصرانی پیرنګیو چې کله د اذان په غوږو لګید او په کې اشهد ان محمد رسول الله دا ذکر شو نو چې د پیغمبر نوم یې واورېد که نه په دې ډېر تاو واغستو نو دا دروغجن خو دې خدای وسوځي پیغمبر یادو وی داغي پورا خاندان چې کم دینو پغی عثماني تندر راغي غونډه وسوځو ښا تیستا دین پورې ټوګي کوي چې دې سره دوستی مکوي ولې دې تاسو دین پورې ټوکی کوي دویم زکه و سره دوستی مکوي و اذا نادیتم ال الصلات و اذا نادیتم ال الصلات تاسو مونږ سره په څه وجه دښمنی کوي زمونږ جرم څه دی زمونږ جرم دا دی مونږ الله منو قران منو مخکنی کتابونه منو او دا د دین اسلام هغه وسعت ته هغه خلکو ته د پیغمبر نوم والا یو د پیغمبر توهین کوي زمون په دین کې دادی کې چې د عیسی علی السلام توهین کو دا سړی مرتد دی هغه زمون پیغمبر دی که چا د موسی علی السلام د بل پیغمبر توهین کو دا سړی مرتد مونږ ته دین دا وی مونږ به عیسی علی السلام منو موسی علی السلام به منو دا رنګ ټول پیغمبران به منو ښا یو پیغمبر نه انکار دا ټول پیغمبرانو نه انکار کول دي نو زمونږ جرم دا دی قل یا اهل الكتاب هل تنقمون منا دا يهوديان چې نن جهاد ته دهشتګردي وایي د یو مسلمانانو یو سکالرو دا خپل خلګی راوا په ایرپورټ باندې ونیسلو نو داغه نه هغه انټرویو کوي تاسو جهاد باره کې سوای تاسو خو دې شرګر دي اړیر بهترین سکالر دی هغه وته ویو د جهاد باره کې زما او هغه کنسپټ دی هغه نظریه مې دا چې کوم په تورات او په انجیل کې دا او راواله تورات پلان کې صفه پلان کې باب راواله انجیل دغه دې کتاب کې دې دغه زمون په چل نه ورکوګه دی او ته ویل چې قران والا الکه دا په قران کې دې نه په تورات او په انجیل کې دې تړیا قل یا اهل الكتاب زویم کچا د تعصب هغه چشمه لري کې کنه دا کافران دا عیسایان دا ټول خلک ادی په صحیح مانو کې د حق په تلاش پسې اولګید او قران مطالعه کو دی به اسلام تمایل شيخه خدان دم د مسلمانانو اخلاق او معاملات دونه ورزيدلې دي چې دا غي د وجنه غیر مسلم دین ته نه راځي زمون اخلاقیات او زمونږ خاص کر معاملات الله اکبر کبیر مو پر غي خندنی کوي قل یا اهل الكتاب او یا اے نبی علیہ السلام اے کتاب والو هل تنقمون منا تاسو بد نګنې زمونږه مگر دا خبره ان آمنا بالله چې مونږ ایمان راوړل په الله او هغه څه چې نازل شوی دی مونږ ته وما انزل من قبلك او هغه چې نازل شوی دی مخکې د دینا وان اکثرکم فاسقون یقینا زیات پتا سو کې نافرمان دي اکثریت در کې نافرمان دي پدې کې بعد علما یسو تذکرہ کوي د ناکار علماو د يهوديانو مليانو تذکرہ او دا به زمونږ د زمانه زمونږ د مليانو د پاره اصلاحي ښا زما خپل سوچ دا سورته بقره مو لستا دا مایده کې د يهودا کتابيانو دا تذکرہ ده زویم که کم یو عالم دن خپل تزکیه او اصلاح کول والی کنه دا صورتونه دی په خپل ځان فټ کی چې ماف کې خو د يهودو مولانو نه خنشتا کئیرا کې نو ځان په در کې د ځان اصلاح وکما نو دا د علماو د اصلاح د پاره ډېر بهترین صورتونه دي ښا چې قران کې کوم آیتونو کې د يهوديانو بده ذکر شوی دې قباحتونه ذکر شوي نبا اې د بزان مخامخ کو چرګه ما کې پکې کم کم دي الک دک کړي دک کړي دا زموږ د پاره پوره یو ټیسټ دی ښا دې کې به موږ د ټیسټ کې معلوم شي چې بې دانه هوتا کې دا یار دا مرز پتا کې دا مرز پتا کې نو بیا به قران نه پریدو هغه مرز به پریدو قل هل انبئكم بشر من ذلك قل اوایا اے نبی علیہ السلام هل انبئکم آیا خبر کم تاسو لرا په شر سره د دینا دا تاسو چې سکوي د دینه په شر سره خبر کم مسوبتن بدلره د الله سره ملعنه الله هغه څوک چې لعنت ور باندې وکړ الله وغضب عليه او په دی باندې الله غضب وکړ مغضوب عليهم او ګرځاو مونږ د هر مص په هر رکعت کې وایو چې غیر المغضوب عليهم یا الله دا پچا چې غضب شوو په دی يهودو مولیانو باندې دای په لار می مروانه ربا د هر مص په هر رکعت کې وایو په مطلب نه پويو وغضب علیه الله ور باندې غضب کړی دی وجعل او ګرځولی وو منهم د دینه القردتا شادوغان د دین الله رب العزت شادوغان ګرځولی وو شادوغان دی جوړ کړی وو او د دین علاوه والخنازیر خنزیران ته الله جوړ کړو په دې بنی اسرائیل کې او قومو رسو په تفصیل راشي چې الله تی خنزیران او شادوغان جوړ کړو ها اغه الله خو اوسم په اغه صفات موجود دی الله چې په کم وخت کې د دین خنزیران شادوغان جوړ ک اوسم د الله اغه طاقت دی اغه وخت کې طاقت او بیا به طاقتي الله کې بدلون نه راځي ها او د کفر په حالت کې لاړو دی باندې د مجلس هیڅ اثر نه دی شوی و اذا جاءوکم کل چراشی تاسو خواتا قالو آمنا دی بوی مونږه ایمان راوړل دي الوی دی داخل شوی په کفر سرا او دی وتلی دی په کفر سرا والله اعلم ځکه الله غوږیږي پاغه څه چې دی پټولا وترا کثیرا وترا کثیرا تبوین ډیر د دینا ډیر خلق پکې داسې دي څه کوي یسارعون فی الاسم والعدوان چې تلوار کوي پکار د ګناو د زیاتی کې روح المانی وای اسم شرک عدوان بدعت شرک بدعت کې تلوار کوي واکلهم السحت او د خوړلو د حرامو حرامو پسې ګرځي ته به دې کې ډیر وینې چې په ګنا او د زیاتی په کار کې تلوار کوي او اکلهم السحت او د خوړلو د حرامو پسې اے دا حرام وضاحت مکه او بس اوار تیریږي چاته بم پته لګی نه چې دا حرام پکې لاسي چې تلړې دغه غریبانان دي کمالدار دي د رسم د رواج په دغه ترتیب کې بدرې مې رز باندې پړون به رز باندې می خیال کړي وایي اعلان کړي د یتیمی څخه پکې جدا ده دا کار د شریعت خلاف جدا دي او تم کټ تر تخته دا ته حرام نه خوري کنه دا په کې وضاحت پکې مګو بس یره حرام می خوړنو دارنګ ته چې لور خور و دی او د دې په سر ته پیسې اخلي دا حرام نه دي کم تن چې خلکو ته پالونه ګوري قسمتونه معلومي کوډې منتري دا کارونه کوي هغه پیسې شکر دا حرام نه دي واکله مستحق په تراو کې قران قاری و اوریا او بیا وته وی بس ما سره خپل تاولو کې یو دغه ته خبر اړولې دا حرام نه دی مړی ترې سبق وی ختم دیو کو په دې پیسې ملاویږي دا حرام نه دی دا به د يهوديانو موليانو با حرام حرام کا خړل به د حرامو کولو وترا کثیر منهم تبوینی ډیر د دینا یسارعون تلوار کی پکار د ګنا والعدوان د زیاتی او د خړلو د حرامو چې ملاوت کې دو نمبری کې دروغ وې دو نمبر سیس خرڅه ته ایک نمبر په قیمت باندې خرڅه دا حرام نه دی یاره یره وی تاسو لږ ډیر تفصیل سره پکې ما دا چې تفصیل سره وایو موږ پکې ټول ګیریږو بیا کار نو ځان بټی کوخه کوشش بدا کو چې د حرامو نه ځان وساتو الله دې تمام مسلمانان د هر قسم حرامو نه وساتي او الله دې ته په حلالو کې او په لګو کې برکت واچي واکلهم السحت وترى كثيرا منهم يسارعون في الاس او بعض خلک پای کی فطری د حرام نه اجتناب ښه مونږ ډیر ماشومان زمونږ والد صاحب ورونه التا شاکر الله جی صاحب الله دی وبخي دا غیز مکه به زمونږ رونو والد صاحب سره وي مونږ ماشومان چې مو یوړل نو د غنم دا ډکی لګ لګ رالوي شو هغه چانه کو که ترماس والله علم زمانہ ډیر او شو ابو دا غنم د پاسه کې هو دو زما والد صاحب دی الله وبخي مونږ ته دون وینا شروع کا دون وینا دا خو د نیمه پټې دی دغه دا غنم به خراب شي نو زر څو په کې زموږ یو څو ډیګي خراب دي نور سره بس کې نو زه کله کله سوچ کوم مې چې دې سړی ته الله کم فطرت سلیمه ور کړو دا خو ډیر خغه خلک په په خلک دې ته ذهن نه ځخه نو ځان د حرامو نه ساتل او څوک چې حرامو درکیانی حرام خوراک حرام روزگار ظلم زیاتی سود رشوت نو دا یاد ساتي د عبادتو کې اثر نه عبادتو کې نور نه عبادتو کې جان نه او خاتمه هم ډیره خراب کیږي ورخه ډیر کوشش پکار دی په خپل جون باندې تاسو سره پر دې حق دی هغه ولا ورکه په خپل جون باندې دغه عوام دي او ورپسې پوه خلک ذکر کوي الله وی لولا ينهاهم الربانيون دي چې دا حرام خوړل دي چې دا ګناونه کول دا زیاتی کول علی ولې نه منا کول دی لرا الربانيون خپل پیرانو خپل مشایخو دی پیرانو مشایخ دی اولی نه منع کول ول احبار دی خپل مولیان اولی نه منع کول تاسو الله وی چې زه خلکو ته دا نه دا غلط کار مکوي دا غلط کار مکوي دا په مارد دی ښا او دې دې باندې تفسیر ابن جریر ذکر کوي چې دا آیت د علماو د پر ډیر زیات خوفناک دی څوک تفسیر ابن جریر ذکر کوي چې دا آیت په ټولو کې زیات خوفناک دی ځکه د دې علماو چې دی جرم کوي د دې دا جرم چې دی نو د ډاکوانو نه د بدکارانو نه دا ډېر خطرناک جرم دی چې خلکو کې ګناونه خوريږي دې چاته ګنا په ګوته کيم نه چې بیا برانه خلک خپشي سلام کلام برا سره نه کوي بیا به زما عزت کې کمی راشي ځکه د مشر قران سه وی یا علماء الدین اے د دین علماو کنتم نجوم السماء یحتدا بكم اے د دین علماو تاسو خدای اسمان ستوري وې پتا سو لار مونږ ته شو داولی خلکو ته نه پکو تا کوي ولی مخړی ته کوریه چولی دي یا علماء الدین مالی اوراکم تعازیتم عن منکرات الاوامری اما الامر بالمعروف والنهي فرضكم وقالت اليهود وی به يهوديانو يد الله مغلولا لاس د الله چې دین دا بندي وقالت اليهود وی به يهوديانو لاس د الله بندي الله وی غلت ايديهم بن شوی دی لاسونه د دی ولعنو او په دی باندې لعنت کړی شوی دی بما قالو په سبب د دې چې دې کوم خبرې کولې بل یداه مبسوطتان بلکې لا سونه د الله فراخ دي د الله څنګه لا سونه دي ام ته پته نشته دا متشابهات نه دي تاسو سورته ال عمران کې ویلو کنه او اخر متشابهات نو دا یداه حق متشابهات کې دي پدې کې د الله لاس بسنګ یې دا مونږ ته پته نشته الکه چې لاسی نو ګوتی به وي نو نکونه به وي بس الله الله چې څنګه دي څنګه دي الله د شان سره خاينو دا الله ځان له ثابت کړي مونږ به ولا ثابتو بل یداه مبسوطتان اکته ویل دې کې تعویل کا ید الله نو رحمت د الله ورکړه د الله نو یداه نو دوه دوه ورکړي بشي بیا دی آیت سره خیال کوي ولا یزیدن خامخا زیاتی ډیرو ته د دینه ډیرو ته زیاتی سو ته زیاتی ما انزل الیک من ربک هغه چې نازل شوی تا ته طرف درپستانه یعنی دا قران ډیرو ته دا قران زیاتې توغیان او کفر سرکشی او کفر چې قران سونه بیانېږي کنه او د دې دا کوتاهي او کمی او د دې دا غدارې دا حرام خړل چې دا سونه ډیر بیانېږي نو دې ډیرو ته پکې ښکار کوي دا قران زیاتې وتا نور سرکشی او کفر نور پلانستی نور مخالفت سیوا کوي والقینا بینهم العداوه او چولی مونږ په میند دي کې دشمنی او تربګنی تر دې قیامت کلمہ او قدو نار للحرب هر کله چې دی بلکی اور د پار د جنگ اطفئه الله ملکی غیل الله ويسعونا او دی کوشش کوي پزمک کې د فساد دی پزمک کی د فساد کوشش کوي والله لا يحب المفسدين الله مين نه کوي فساديانو سرا ولو ان اهل الكتاب امنو به وتلار ورکا دا قران جيبان داز ځخه مخکې په څنګه غدي به کېغو دو کنه حرام خواري دی او دا کوي خنزیران دي جوړ شيو الی ولو ان اهل الكتاب امنو که چرته دی کتاب والو ایمان راوړو مصیبتونه د دي ولادخلناهم او خامخا داخل کړي به میودی لرا جنتونو د نعمتونو ته ولو انهم اقاموا التوراۃ کدی عمل کړي په تورات ول انجیل او په انجیل په خپل زمانہ کې ها پی زمانه ها وما انزل الیم او هغه چې نازل شوی دی د طرف د رب د دینا لاکلو راشه وګوره دی آیت وګوره کنه کچا عمل کړو